زونه د خځې سره دا جایز دی اسونه سره لوبي دا جایز دی او دارنګ رمی هو بقوسه نه زبازی کول او لنده باندې وشتل کنه نه خوشتل دا د دریو سدن علاوه نور شریعت کې ناروا دي کل عبس حرام ويلعب لوبي بو کې کوم لوبي مرادي په زناورو کې په نورو حیواناتو کې په درندو کې دا صرف شرم خاص کړ د دې علت سو د دې علت ابن جزی او خدا بیانې چې دا اصل کې د خوب لیدل وو یعقوب اسلام خوب لیدل وو خوب شپې وای چې ګمنو څه شرم خان راغله تقریبا څه لس شرم خان لس شرمخان ټول اور باندې حمله وکړه او چې حمله وکړي یو یو یو طرف تر کاږي بلبل طرف تر کاږي یو شرمخ را پاز زمان سره بداون مو د چې کوم پزماګه باندې وښته زمګه کې ډوب شو زمګه کې پناه شو دا شو خوب لیدلو نو دی و چې را تخکاری خوب مې لیدلې شرمخان او لس شرمخان حمله کړې په دې باندې او کې دې شي چې شرمخان کې پزمانو ځایونه کې کړې دي دویمه نقطه دا و چې دلته تفصیل به ذکر دې لپاره کړی دی چې لئن الارض على ما قيل كانت مذهبا روح المعانی وایي چې په دغه علاقه کې شرمخان ډیرو شرمخان څو د شرمخانو د ډیروالي د وجنه هغه دا تفصیل د شرمخانو کړی عام طور سره تاسو نه کتابونو کې دا وایي الف لام په دې کې احد ذهني او ماحود ذهني مراد هم د خپل زامن مراد دي د یوسف علیه السلام ورونه مراد دي ازي ویل کنه مراد چې نشر مخ نه دغه خلکو شر مخ دې کې نه نام دې نه دی او چغل خور دې کنه دی هغه مفید قصه هو بتاو ته یاد ای کنه د ګډړو د څه د زمریو د شرمخه ګیدړ وې تپوس لنو تلې وې د بادشاہ د زمری هغه چې دینو تپوسو کو دا بولی نه راغله او دې شرمه خو ته وې چغلی کړې و بیا راغې وې ګیدړ دروازه باندې ودرېدو دنه غلانړ هغه پلان کې رانه نه وځکنه هغه سیبا بچا سیب چې څوک د ننوتی دی هغه به ته نجراوتی ما چې کوم قدمونه لیدلې دنه درغلی جو به ته نجراوتی او کنه وای اوس پر چې ته تلوي وای استاد دوايي پسې غزم په ډاکټرانو باندې دوايي مې لټول دره وای څه شي وو دوايي زما لپاره وای د شرمخ په دې پندې کې دنه یو مغزدي ده او شرمخ وسره ناسو تیار وې دقه چې راو باسي ته اوسه کې کنه روغ جوړ به ایته پوه شي هغه وې پنځه خاص کړی دا غینه چې کوم دینو دا ورون مات کړ او هغه مزغول راويست فانصر الله سالبو ګډړ ترورې هو خپې وېستي لاړو تخیرا لری ناس دا او دا یو شرمک چې روانو او ورته وای یا صاحب الخوف الاحمر اے د سر موضوع خاوندا کله بادشاہ په مخ کې څوک کینی کنا خبرو کې فکر سوچ کوي انت زما چغلی ولې کوله دغه سزا شو په چالاکه کې ګډه سخت چالاکه ده او په دې ته قصې زبانی حال وي ښا چې حقیقت نه خدا دغه د حالاتونه دغه د اوصافونه د علم ادب ولا څه مستنبط کوي یو قصه جوړ وباسي یا بل دې ته افسانه وایي ها څه شی وته وایي افسانه د دې زبان حال سره یو خبر راستل منتظر کول هغه نه یو قصه جوړول دي د څوري زبان حال وایي او او دې دا شرم غرامي دې سخت چلا کړي یعنی یا پلوزي وان تمن هو تاسو بدین غافل هم نه غافل یې تاسو به خبره چې دا څومره مقام لري زما پزړه کې تاسو به دینه خبر نه یی چې دا زما په ځکه څومره لوی مقام لري او زما دې سره څومره مینه محبت ته یا شیر مخبره شو بغری او تاسو به خبرې قالو جویل کچه ته وخړه جلره شیر مخ مخ یو ټولګي یو ډیر ان منګي ځان په صورت کې لا خاسرون او ډیر توانیان بيو او په دې قسمونو سره په دې وعدو سره یوسف علیه السلام تی د غیر د پلار د دربار نه د پلار د غیر نه څخه اوچت کړ نو چې کله هغه و چې سیدنو پوزې خو خیانتونه کوي چتا فلما ذهبوا به کله چې داغه د مجلس نه جدا ک نو داغه مجلس نه پنا کیدو پورې خو یو یو پښاکې زما سره کې راوالي بلاغه دې کې راوالي بل دې راوالي کنه او څو دې خو خپل کې څوګه خو دې پلار ته یو قسم دغه جوړي چلول جوړي او کله چې داغه نه پنا کړ کنه دې زما کې نو وښته او څوک الله ته گزار کوي څوک څه کوي څوک څه کوي هغه یو ورور ته چې پناه شي ورور اخلاص می کوي هغه خپسي ظلم کوي او د بل ورور راشي هغه خپسي ظلم کوي نو دلته مدارک راو باسي کله چې جدا شول کله چې بوت دغه مجلس نه فعلوا ما فعلوا به من الاذى څه چې خپل وسو هغه ور باندې وکړه څه چې خپل وسو هغه ور باندې وکړه واجمعو اتفاق وک او قصد او اراده وک په دې خبره چې وګورځو جلاله فی غیا بدل جبی پاغه ترتم کوی کی یا جوړ کوی کی یا غ شر کوی کی یا غ چې کوم ډډ کوی او پاغه کی واچوي واوحینا الیه اما وحی او هغه ته وحی د الهام یا وحی د ارهاس یا وحی د نبوت الی غتا لتنبیا نو خمغبت خبر ورکی جولرا بی امرهم په دې کار باندې چې آزاد اجو تاسو ما سره وعده نو کړی چې نه بوجنو تاسو ما شوم وای نه یو کوم خپل هغه چې خلاص ما تاسو سره وعده کړو چې دا به کوی ته ورزو صرف نو ظلم دونه ظلم دی نو ظلم دون ظلم په نسبت سره د نورو نه غسو لګ خو رحم دل او څو خو یهوزا یا روبیل یا شمرون کوی ته چې غرزوې قمیص هم ته وستو ولی زکه اوس هغه ځکی چې تا وینه به ګوري دروغ وینه کنه ګډوري به لاله او دغه وینه به دغه قمیص به په وینو باندې ککړ کوي او پلاله وړي کنه او قمیص ته هم یې بربندې کړ هغه دا قمیص خورا کې په دې اخنه کې وځه څه کومه هغه ته یو لستورونه او داري شمس قمر نه غواړه نور اوس په مې نه غواړه کنه قمیص او تا وی چې دې ما ته مونږ ته ما ته سجده وکړه اوس به تا ته سجده پته ولګي دلته چې ورزو نو کوی تخکته ک نو جبرائیل فل فور الله راولی کی چوی نسا او هغه په یو ګټه کې یالته یو ګټه و بیر شان د بلګلو ته غوندي آلته مون دغه شان ته کینو او نه یخنی نه ګرمي نه بل څه نه بل څه جبرئیل وسره خبره ترې شروع کړې جبرئیل ورته ویلي کله چې ته ستا په ځل کې غم راشي نو دا دعا به وایې کله چې ته خفاون دي شي دا دعا وایې یا صریخ المستصرخین یا غوث المستغیثین یا مفرج کرب المکروبین قد ترى مکانی وتعلم حالی ولا يخفى عليك شيء من امري اے هغه ذات ته چې د فریاد درسو فریاد قبلې اے هغه ذات ته چې دغه شان د غم زده او غم ته غم لري کون کې ته زما حال خو ته معلوم دی بلار نه جدا شوم د مور نه جدا شوم په ترتم کوي کې وګرځولم یا الله ستانه ما سوا بل څو ما خلاصول نشي ابن جوزی وای زاد المسیر کې دا دعا وایا الله به دې کوم نه دې زنه راو باشي دا نه یو خدای او ته پیر پیر بابا د سوکا سوالو کا ابراهيم عليه السلام د سوالو کا باباګان هغه وکنو هغه زمانه کې پکار دا و چې یوسف علیه السلام کبل چا د आवाज کول جایز وې نو چا ته आवाज کړی ها خپل پلار ته واس کړو یعقوب علیه السلام اے زما پلار ژوندۍ پلار راو رسیږي فغم پنا شوې ده او اله چې کوم جنو نه مل کې اخو دې دا نه مل کې درې پرسخه کې د یعقوب علیه السلام د کور نه اخو لکه نه مل شو نه مل دې نه جار واخلم یا چې دینو دا راغانو پوری دا نه مله به جوړیږي تقریبا ته نه به جوړیږي منډه پوری واه دومره لري استل خو دومره نږدې نشي را رسیدل دې ځنه چې کوم نو عراق ته لوی ځوان را رسیدې شي څه عراق نه دې ته څنګه را رسي پوه نه شي څوک کوم رو بنیامین خپل ته وی یعقوب علی السلام سره او کور نه غنه دی وتلې هغه نور ورونه وتلې غا بنیامین خو غریب غام کې شروع کنه هغه چته د کنه دغه سي دینم کې شر دی هغه خو یوسف اعظم نام سره وړو کې او هم دل تری چې خلاصول یو غغه نشي دغه واشي आवाज صرف یو الله ته کوي ابراهيم عليه السلام ته आवाज جبرئیل لاغله دې صرف داغه د خوشالولو د پاره چې کوم نه وتا دا خبرې وته کوي او خپکی غمو وي په دې کې ورو را یو ورځ پس بیا او تغه وک هغه دا خیال راغی چې کنه را تخارج یو کزه کې برحم راغلی را او راو باسی مينو هغه आवाज وکړي چې ژوند یې ما نو ګټ راوخص بیا د وشتلو د پاره وشي هغه يهوذا بیا راغی ظالمانو پری دا وي ماشوم دی نو حالت وغورځو غریب کوی ته وغورځو دیو ما خام رااله او پټیوال ته کې نو لري چې تبه تماشه کې سات چارنه بکې اسی نه چی او پټ پټ وې د دغه دی دریو ورځې پوری دریو ورځې پوری دی کوی کې وو دریو ورځې پوری دی یو زاد دی نور ورونه نو پټ ډوډۍ هم ورزول ډوډۍ وواته ولا وروره وې دا ډوډۍ خورا هغه بو توار چو دومره رحم دې کړې دی یو زاد په بنترګورو شي دي او یو هغه جړه د خشیت وی د یری نه جاړي یا د محبت د وجنه یا د خوشحالۍ نه یا د درد د وجنه یا د غم نه یا د بوزدلې د وجنه او یا د ریاکارۍ د وجنه لکه دا خزي مزي چې کوم دې کنه چا کر لاړ شي نو سره جړه نه یو خو چې هغه ته ځان کوي چې زبر د غم نه ځان وجنه منو پوه نشي یا په جړه باندې پیسې چا ور کړی لکه محرم لسم ورځ هغه شیعاګان په پیسو باندې دا سنیان اخلي کنه اخلي او زما سه ودام دغه ټکی او زما سه دغه غرب ته وباسي نو دا اوس کوم نه د اجرت جړا ده نو هغه خوخي جړا خو نه ده کنه یا د چا د موافقت د وجه سره جاړي ستا دوست بجاړي نو ته به سره مجبوري جاړي بنو څوک څه وو کی دوست ته کنه جاړي هغه څنګه نه هغه بیا شرمېږي نو دې ته جړا د موافقت جړا وای نو دا چې کوم جنو دغه دی ښا لس قسم جړا شو ابن قیم رحمت الله علیه وی وجا جړا باندې رال قال یا بنا از من پلار ان ذهب نامنګ تلو نستبقو من منډي را منډي والی وترکنا یوسف من پریو یوسف علی السلام انده متا ان خپل سامان سره جامع میستلو او کنه پلوانی د پاره منډي را منډي د پاره زیاتې جامع استلی کنه هغه نه چې د بدن جامع ته وباسي خو چې کم زیاتی پلتو جامې دي نو هغه منګال ته یې وی یا نور ساز سامان منګال ته یې وی مونږ وای چې ته کشر دلته کینا مونږ د شي تلو شر مخ د شي راغلی وو فاکل حزیبو هغه شر مخ راغلی وو خړلې لري یو خدای پاک وي په چیرې طرف فکر مکی ولی شر مخ ہوتا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دلې وکنا یو سړی تعویز ور کوي نو سره څو ور کوي تعویز ور کوي او بیا وی چې تور سپه اس تو سور سپه ګره تصور کی را نه ولې ها کدا غج راوس د دې پریس کی ماتیږي او بیا ګره اثر نه کوي ناغه ور پیا شو ناغه بیا چته دغه کیده نو یعقوب سمیل او چزیری کما چې شیر مخبا وخوري نو هغه شر مخدوبه باندې یاد کړه د یعقوب علیه السلام د خلې نه یاد کړه فاکل حزیب هو ما انت بمعنی لنا ته وی اقیدا څوم نه کوي ولو کنا صادقین اگر کوم غریشتیا وایو هم په جړا جړا کې دا خبر وکړه په جړا جړا کې کوم غډي رښتیا وی والله کته یقینا څوم نه کوي په مونږ باندې غصه باور شم نشینه هغه تاسو راوړی هغه قمیص څنګه نشانه علامات شته هغه یو دا قمیص د ګوره په وینو سور دی وجاءو را للا قمیص دغه په قمیص باندې بيدامن کذب الله الله پد کړه او لړل او پاغه دروغ وینو سره یو ګډور چې تعال کړو پوی نشي او داغه ویني چې کوم نه څه شي ده داغه ویني پاغه پوری دغه شانتا ککړکړې او پوینو باندې قال ویل بل سوالت لكم انفسكم امرا بلکې خسته کړې تاسو لپاره تاسو د نفسونو یو کار دا خو عجبه شرمخو عجبه شرمخو زما زوی خوري او کمیس ته څه نه وای کمیس سری نه کمیس لیدل نه دی او زما سورې نه دی او قلاری جنونو یو یوسف سم ختم کړي خړلې دا څنګه شرمخو او زیرک سره او پیغمبر او عالم فاکل دا خود دروغ وای تاسو ځان دې څه خبرې جوړې کړې دي فصبر جمیل زما کار دا دي چې صبر جمیل بغور کم لاس مې نه رسیږي چې زز داغه انتقام استاد نه واخلم بل خبره دا ده چې کې دې شي تاسو وجل نه چې تاسو ټول څه ګما قصاص کما ما ته وحی نه دی شوی الله وحی هم نه کول کنه امتحان اوس امتحان نو په دې وجه باندې زه تاسو وجلم نشم او بل څه سزا در باندې نشم خېجولې ولی چې صراحتا حکم نشته دی او نه ما ته د شي دلایل راغلي چې تاسو د ما وزوی وجلې دی او بل تر تاغي ته غالب ګمان هم داو چې مړ لا نه دی ولی هغه خود تعبیرم دی استلو کنه چې اخر به د شي وخت راځي چې دا به ټول هغه ته سجده مونږ کوو زکه ویل زبا پریاد یو الله ته کوم بل چا د پریاد کوم صبر جمیل هغه ته وی لا جزا فيه ولا شکوا الى الناس شکایت خلکو ته نه جزا پزا نه هغه ته صبر جمیل وی والله المستعان امداد به یو الله نه غواړم بل چا نه غواړم په هغه باندې چې تاسو بیان وی معلومه ده چې امداد یعقوب علیه السلام هم چانو غوښته دا الله نو وخت کنه بابا نو وخت والله المستعان خاص الله نظیم داد غواړم په هغه څه چې تاسو بیانوي الله المستعان مبتدا خبر دواړه معرفه کړی دي ضمیر فصل مس کې نه لري وړي ولی ځکه چې دلته کې اشکال د څه نشته د التباس نشته کنه والله المستعان خاص الله دې مستعان امداد غوښتل شوې هغه نه بز امداد غواړم هغه بیانونو چې تاسو کوئ یوسف علی السلام غریب خپل ته کوی کې دې درو ورځې پورې ډوډۍ ولا ورور ور کوي وجاءت سیارتن رال قاتله الله اوس بندوبه جوړې د استلو لپاره الله پاک د مظلومینو چغه پریاد سره اوري قبلې امو او زر زر قبلې او دا پیغمبر دی معصوم دی ګناګار رام نه دی پیغمبر خاصه ګناګار نه خو معصوم هم دی بلوغ تام نه رسیدلې او الله به خامخا دی هغه دعا به قبلې کړه وجاء السيارتنا راغله قافله د مصر نه شام ته تل یا شام نه راتله مصر ته یا د شتله یا د شراتله یعنی مصر ته روانو او شام نه راځي نو دلته چې راورسید تګی شول الته یو کویو هغه یو آباد کویو یو شړ کویو نو دیو هغه آباد کوی ته ورک شو هغه ته ورک شو هغه شړ کوی طرف ته چې من الله پاک ورسم کړ چې دلته یوسف پر وباشي فارسلوا واردهم لغوي د وبو طلبون کې چې مالک نزور دی یا مجلس نومي وو ایا مشکی ورته وی هغه وخه نو دغه ملګرو کې یو کسو چې دا د وګو په استلو ماهرو یا دغه عہدې لپاره مقررو فادلا دل وو دغه بوکا دغه کوی کې بوکا وغورځو وغه فادلا دل وو غورځو بوکا قال ویل یا بشرا هغه چې کله بوکا وغورځو جبرائیل راغې وې چې ونی صدا بوکا یا پاګی کینو وې وخېجا یا بشرا ازما خوشالیا د ډېر خوشالۍ نه اواز چاته کې ندا د خوشالۍ ندا ده یا بشرا هاذا غلام دا خو یو الګ دی الګ پوینشي واسروه بزعا پټ کا غوی یوسف علی السلام لرا په داسې حال کې چې دې بجوړي کې پانګا بزا مونږ رسول مال د تجارت د تجارت سامان بشي پیسې به دي خرج کو پیسې به چوکو بزا ویل شي سرمایه ته د تجارت ښه پانګه چې خلکو ته وایي کنه دغه شی بزا څه معنی پانګه والله علیم الله خپوږي بما پاغه سبحانه چې دیو کول دا روا او بنا روا والله ته پته وا او خرڅول د اصل سړی هوتی ناروا یو جو چې د اوس د اصل خرڅي والله علیم بما یعمل وشروه بثمن بص هغه خرڅ ک واشرو خرص ک چالرا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لرا چا خرص ک دی مشکی دغه ملګرو یا دی مالک نزور دغه ملګرو او یا پخپل چې کوم دینو د دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رونو اگر ال چې کله تعالی وته او د ازمو غلام تختیدل غلام دا چرته او دې کوی کې ونه دا زمون را تختیدل او پټ شو خدا چې کوم نه تختیدون کې دی او الیاذ بالله خائن دی خیانت در دی اغلی تاسو په تاسو خرڅو برزان بیا بدل درکو ها ته ټیک دا وابخلو نو هغه خرڅ ک پاغه باندې بسمنن باکسینا په پیسو لګو سره لږی پیسې په هغه لګو پیسو باندې هغه خرڅ کړم دراهم معدوده هغه شمارل شوی روپۍ وی چې کوم جن ورستو ذکر کړي دراهم معدود وکانو فی من الزاهدین وې دغه دراهم معدوده دي شل روپۍ وی یا دویش روپۍ یا څلويخ روپۍ ایا ډیر روپۍ وی وای نو دا چې کوم جن څو جوړې جامع او دغه روپو باندې هغه خرج کړم وکانو ودا یوسف علیه السلام رونا یا دغه مالک نزور دغه هغه قافله چې کوم ملګری دیغه فيه د یوسف علیه السلام مبارکی من الزاهدین بی رغبتی کون کنا رغبت کمو ولی رغبت کمو یو په مفتو کې مندلو او مفتما د خدای کار دي چې قیمت نه لري دیم دا دی چې دې د یوسف علی سمرونو دغه hebat ډیر کړو چې دا د شي غلم دی الله یعذ بالله او تختیان او دا ځګنه نو نقصانونه هم پکې نو چې کله په یو مبیا کې بیان شي نو خلک دا غسلو اراده خو نه لري کنه نو ځکه وای زاهدین دا چې کوم دینو بیرغبتی کوي من الزاهدین او بل دا چې د دې قیمت څخه خبرو چې دا څه قیمت لري دا سی سره قیمت سو پورا کولی شي ها وکانو فيه من الزاهدين اوس چې کوم دی لاړ مصر ته مصر ته ورسید مصر ته ورسید مصر ته چې کله روانې ده په لار کې وې د مور قبر راځي په بعض روایتو کې راځي په لار کې سرات د مور قبر هغه کم چې دی باندې څوکیدار مخرر هغه ته وی چې کلت می پریرا او دیز لورزما لږ ضرورت می دی کار می دی آل تا ورغه په دې قبر باندې پریوته وي په جړا جړا شو پس شو په جړا شو سخت په جړا وې موري کس زما د حالت خبر وې نو په ما څه تیریږي نو تا باندې بس حالات راځي پوش اے مادری مهربان کجایی در زیر زمین چونین چرایی چرایی نو داسی یو شعر په فارسی کې داغه چې کوم نو دا ترجمانی هم کړی د خلکو خو بهر صورت تفسیر مظهری غواکړه لیکي بیا دا کوم نا وخت ک چې نا وخت کا غدا غراغه وي هغه څوک دار هغه یو سپیډ امر کړي الله په قدرت سره وي دا دنیا ته کتور شو یوسف اعظم سره په سپیړه باندې دنیا وای تور شو پس دا غینا هغه کوم چې اصل مشرو هغه راغې او معافي وغوښته هغه بل سره ته بجر دی ویلې نو پس دا غینا الله پاک دنیا رڼا کړ نو بوته وې دغه ته دی مصر ته مصر کې اوس کې سخل کې اسرایلیات کوي کنه چې د شو شو د شو شو زلیخا بیا چې کوم نو هغه کیسه کړی دا خو بهر صورت یوسف علیه السلام آل تخر شو چا واخست الله قدرتو یو عزیز مصر چې کوم توي او دا خزانه وزیر خزانه و د مصر او بچا بل څوک دی خدا وزیر دی یا عزیز مصر چې کوم نه دا خزانچو هغه واخست په سو واخست په څلور سو ریت لبانی په څلور سو سرو زرو یعنی څلور سو پوچې کوم دي کنه چرک څلور سو سیر ها او دا چې کوم دی دا عزیز مصر دا غنومه قطفیرو ارڅ جو اکرمی مسوهو ډېر په خوري طریقه سره جوړاوه د دې د اوسېدو ځای اساسن دې چایان په نامو ته فائدہ ورسې دا او نه تخزو یا بونی سجل رزوی زامن نو د عزیز مصر په دی وجه چې دا بزمون زوی شي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه افرس الناس ثلاثه په دنیا کې د ټولو نه وخيار خلک دریوخه یو عزیز مصر وو عزیز مصر خپل خځ ته ویلې چې دا یوسف علیه السلام په ډیر عزت او احترام سره ساته پوینو شي وخيار او فراست وکنه نو داغه په کتو سره هغه ته فراست سره معلوم شو چې دا ډیر قیمتي سړی دی او دې ته د غلام په سترګه مګورا او د خادم او د نوکر په سترګه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله مړ کېده وصیت وکړ چې زما په زما په ځای خلیفہ به څوک شي عمر فاروق عمر فاروق نو خیالو کنه پیجند کنه چې دا معاملې سره خو نه دی کنه افرس الناس ثلاثه عبد الله بن مسعود وایي همدا دې یو عزیز مصر شو او بل چې د شعیب علیه السلام غلور د موسی اسلام په حق کې او بل ابو بکر صدیق رضی الله عنه د عمر سے مبارکی ذکر دا وایي چې او نتخذه ولدا وکذالک لکه څنګه می چې د دې دغه راويست د کوینا او څنګه چې د ورونو می خلاص کړ د قرنګي ما چې دنو د لزه ورک په مصر کې د بچي په خاندانو کې دا زه ولچا ورک الله وایي اکثر خلک نه پوهیږي نو الله زړه ور دی یعقوب علی السلام دا مقصد چې زما محبوب بچی دی زما لخت جګر دی زما د زړه سر دی او زما سره به نه به بلیږي الله یې وځي چې بلو مخ نه بلو یوسف علی السلام ورونو دا خیال چې موږ به ورکو الله یې وځي چې پته ولګي چې ورکی یو کې بچا کومه او زلیخا دا مقصد چې دا په ځان باندې دغه کما نو الله یې وځي ولیګا ته خو بچوي خو زی ساتم کنه ساتم ز ساتم کنه او چا خدا خیال جیل ته بولیګو الله ولیګا جیل کې چې کوم دینو دا جیلیانو سره څه کوي او بیا بچا جوړو نو والله غالب الله امره الله په خپل کاروبار باندې زورور دی یا والله غالب الله زورور په کاروبار د یوسف علی السلام باندې لیکن اکثر خلک نه پوهیږي ولما بلغ کله چې ورسېد یوسف علی السلام شو د وخت ځواني ته درې دیر شو کال شو یا د تل شو کال شو آتے نو حکم و علم ما ورکړ هغه ته حکم و علم حکم نه نبوت ته علم نه شریعت ته یا حکم نه نبوت او شریعت و علم نو داغه نه چګندنو د مسائل او استرو چګندنو فقاهت وکذالک نجل المحسنین د قرنګي د اخلاص کوونکو خلکو سره کار کوم جزا ور کوم نیکانو ته او مخلصین ته دغه جزا زور کوم او دا چون کې محسنو دا جزا میوله یعنی دا اجر او ثواب یې لزکه ورک او اشاره دې تام شو محمد رسول الله ته تسلیم ور کوي هر چا چې نیکی کړی دا اخلاص کړی دی انجام داراو تیرې چې پرواونه کیخه حکمن امام رازی تفسیر کبیر کې لیکي چې درې دیر شو کالو پر عمر کې وو چې الله ول پیغمبر کړي نبوت ور کړي څو ویا تل شو کالو دي څو ویا ته دیر شو کالو دي څو وی چې نه د سلو کالو څو وی سلوي کال خو عام عادت الله دا دی چې پیغمبرانو ته چې پیغمبري ورکړي نو څو کالو کې ورکړي سلوي ختو کالو کې ورکړي عام دا شي وی سلوي کالو ته چې ورسیږي نو غل نبوت ورکړي خو بهر صورت څومره وخت نه اشد ویل کنه اشد اشد ځوانه ته وای او قوت او مضبوطیت ته وای او دا قانون دی چې څلويختو کال ته سړی ورسی ودریږي فزه ای ودریږي څلويختو کال پورې ترقی کوي نو څلويختو کال ته ورسی د نو بیا سي ها ودریږي مطلب دا ودری دا اخر سړی شو دین اوس ترقی هم نه کوي تنزل باندې هم نه پوي او ماشینری لګلو بور کول تا ور قریب شو محتاج شو رو رو رو رو بیا شل کال ان لس کال نو تیر شي کنه 50 کال ته ورسیږي په خپل کمزورتیا باندې سړی پوي شي لګ لګ لګ لګ شپېته کال ته جوړسي دا دا وګړي دا ملا خوږي او دا سترګو خوږي او پلان کې شي خوږي نو بیا نو او په خپل غ تنازل باندې سره بیا څه شي شي پوي شي چې خدای هه مری زوی ته بچیا نه جوړه ډاکټر لمي بوزا او دا زوی ته نه وای چې بابا ها ماشینی د کار په بور کول غواړي بور داسي نو بور ولکه بیا کیږي کنه خامخا څه بور کیږي څه اندام بدل شي څه سترګې چې کوم بدل شي څه خو دې خوشي چشمه په سترګو شي څه پکې لاس کې کونټا ورکی امسا کنه او څه پکې نور کوشته مشته استعمال شروع کی دا ټول پرجاد پرزجا دا کمزوري شوی وي او دغه شانته اوس نوې دغه جوړي پنځمه مرحله شروع ده سټیم دا پنځمه مرحله شروع ده د یوسف علیه السلام وراودت التي او پاتې کېدل یعنی زلیخا په کور کې یوسف علیه السلام پاتې کېدل زلیخا په کور کې او قطفیر چې کوم دینو کوم عزیز مصر او خزانچی دا غواشي دا غونډي سړی وو دشي نه سړی غونډي سړی ووشي سړی خو یو سړی یو ځي نه سړی غونډي وایي بلور مفتی صاحب نه چاته پوزو په صاحب چې کوم دینو یو سړی چې وادو کی دیوم خزی سی دام خزی هغه بلم خزی نو څه به کوي دا خزه هغه غریب ته چې د خدای په مخله وي پوښي نو خزه خزه واده کوي څوک خو مطلب به دی بل بلی نو دا بل مطلب دی نو مقصد دا سړی او سړی دی خو نه سړی دی نو وای چې نن یو کال دی انتظار کوي که په یو کال کې دغه څه اندازه وشو ټیک ده او کو نه شنو قاضي د بارزه وړاندې کوي قاضي د جرزه وړاندې کې نو څه دی بیا قاضي با په زور به جرمنه فسخه کوي د یو پولیس کې نکاح دا شرعي مسله خدا خو چون کې دلته دا یو وزیرو او دا بل د باچا خورځوا د باچا څو او دا بلتون جو نه وخت زګه چې برناموسی وکنه او بل طرف ته دا جهاد وی عفیف او زلیخا پاک دامن خزوا د شي فاحشه نه و خو پیخه دا و چې نو د یوسف اعظم حسن وی او بیا د زلیخا حسن وی او بیا شای قرانه کې اوسېږي نو داوه بیا څه حال وي اصل مسلمان هم نه ده کنه چې د مسلمانې په وجه باندې چې ګوتنه هغه د خدای نه ویریږي نو د خدای د هیره مسلمان پکې نه او یوسف علی السلام پیغمبر خدای نه ویریږي کنه زلیخا خو د خدای نه هم نه دی دا خو عفیف خو خیر دی خو بیا می صبح سم ته ټینګ نشو وراودت التي هو في بيتها عن نفسه ارس برابر کړ زما شه به دروازه ول بند کړی و دروازې وی د قلا کنه چا چا پیر و دروازې وی وړ دروازې کله کې کړی بند کړی یوسف علیه السلام ته خبرې شروع کړې کنه وې استاد پوزي ته ګوره وې دا بچنو خور شي سترګو ته ګوره دا خور کیږي پلاني ته دا شي کنه چې پتون شروع کړه ګوره دا بمرم سبا او چې کله زموږ شوندا بار څه کیږي خوري خوري کیږي هیڅ اهمیت نه لري دا دا خوري دی خوري بشي خوري دي خوري بشي تبلیغان حضرات وې کله غش کول کنه نو غټو غټو بنگلو باندې تیرې دی نو داسې مو وای چې دا خسته باندې ته نه نه نه پس کې دا راولې چې دا خوري دي او خوري بشي یوسف علیه السلام چې دا خوري بشي که خیری اخر به څه شي خوري شي وراودته او وی غلو غلرا چل ول وس شروع کاوه سره مراوده وی اجتهاد فی طلب ته نجوزی وی کوشش کول په مطالبه کې ډېر کوشش کول ته مراوده وي دا غوړه تکو چل ول جوړول او دا شي چې کنه هله کو الله تی هغه خزي هوا یوسف علیه السلام دغه پکور کې وسید مطالبه د څه شي وکړه اوختنه د نفس دغه وکړه وغل قتل ابوابا خکلک مضبوط بند کړي دروازې غلقا باب تفیل دی او باب تفیل کله کله مبالغه لپاره هم راځي کثرت لپاره راځي کنه اما فعل للتفسير وغلقت الابواب دروازې ډېری دي نو په دې وجه باندې دلته کې غلقه باب تفعیل استعمال کړ دروازې باندې کړی او مداري کوی چې و دروازې وي او د کوړ باندې کړی خو کول پرته لري او کنه چې کاشي زنجیر په دنه طرف ته اړولې هم څه دا هم نشته وقالت هي تلک زلیخا وای هي تلک او د فرزا هي تلک معاذ الله پنانی سم په الله پوری انه ربي یقینا هغه ذات چې اسمانونو از مکه پیدا کړی دی هغه زما رب دی هیڅ کله یوسف علیه السلام دا نه وای چې کنه انه دا عزیز مصر چې کنه زما رب دی ولی ځکه دا معنا کې غلط راوځي نو انه ربي رست واقعات کی راضی یوسف علیه السلام غنور نو کران ته یې جل ربی کا زما رب نه وای ورته او دلته زما رب نه مراد څوک دی الله پاک دی انه هغه ذات ځکه معاذ الله کې الله نوم ذکر دی کنه دی او مرجع د ضمیر قریب وی کنه وی نو معاذ الله پناه نشم په الله پوری تا ځکه چې انه دغه الله ربي زما رب دې احسن مسوایا ما ته کل کل زین را کړی دي کوی نه راستلې ما د ورونو ظالمانو را خلاص کړې ما او دلته شهید دربار کې زو سیګما نو دا ناشکری چې زو کوم نه غړ ظالم نه ما انه لا یفلح الظالمون نو بیا خو خبره داسې شو ظالم یې چې نه کامیابیږي زدا کار نشم کولای ایسته چې کوم دی ودا کا حزن کوم هیڅ کله نه کوم ولقد همت به وهم بها یقینا او یقینا همت به قص کړو زلیخا د دې بدفعلی مراتب القصد خمس حاجس ذکرو فخاتم فحدیث النفس قد فاستمعوا مخکې مونږ ویل روح المانی په ولا سره د قصد مراتب چې کوم نه څوي پنځه دینو یو داغونه حاجس دی او بل داغونه چې کوم نه خاطر دی او حدوث حدیث النفس دی هم دی او عزم دی څو ځونه دي پنځه دي د زلیخا چې کوم هم دی نو دا په معنا د عزم سره دی یعنی همت قسم وی ولقد لام موجه للقسم الله قسم وی وی زمانه په خپل ذات قسمی چې دې څه کړو پر عزم کړو پر عزم کړو وهم بها او د یوسف علیه السلام هم چې کوم هغه کمزوري وو داغه هم په مرتبه د حدیث النفس کې وو داغه هم چې په مرتبه د خطرات النفس کې وو داغه هم چې په مرتبه د څه کې وو حواجز کې وو او په دې باندې خدای نه نشي وهم بها یو دویمه معنا دا ده هغه خو قصد بدفعلی کړو وهم بها قصد کړی وی یوسف علیه السلام هم کچری الله تبرهان نه خودل لولا امر ابراهیم برهان و خود د خودلو د برهان د وجنه هغه چې کوم دینو قصد سره ونه کړی دی بدفعلی تقدیم تاخر شدل تخا یا معنا دا دی لقد همت به زلیخا خو قص کړي و د بد شلې وهم بها او یوسف علی السلام قص وکړ د ځان خلاصولو د چختی یوسف اے یوسف په بل فکر کې او زلیخا په بل فکر کې په مطلب ورشي بدل بدل فکرو نو د یوسف علی السلام د ځان خلاصولو پته پته کل کیو او زلیخا چې کوم په بل څه فکر کیو لقد همت به وهم به یا لقد همت به قص کړو زلیخا د بدفعلی وهم به یوسف علی السلام قص کړی داغه د وهلو د ور ټکولو هغه د کیرا خدای دې برکتا وهم بها وهم بها قص کړو داغه د وهلو یا د ځان د خلاصولو لولا ان را برهان ربه او کنه ویل دل یوسف علیه السلام هغه حجتونه دلایل د رب خپل نو خامخا دی بام قص کړي وي دی بام اراده کړي وي ولی دی خو بشر من البشر وکنو خو پیغه دا چې الله ورته حجت خود له الله ته حجت خود له حجت سو عصمت د انبیو او د منی د پیغمبرانو هغه حجتو چې پیغمبران سری پاک دې ګناهونو نه الله په دغه قوت عصمت ول ور کړو او په دې وجه باندې اړو سره په ځری کې تصور د ګناهونو را نه غي ځان خلاص کړو برهان کې مختلف اقوال دي څو یوسف یعقوب علیه السلام په تصویر کې تخکارا شو په چې څه کوي بچیا هغه وي په تجربه تیار شو وي الیاذ بالله څو وای چې نه هغه زلیخا وی پاس دلته بوت سمو او پټو دیو ته ته ویل داس شي ویلا بوت ته زه غوډې نه شرمېږم هغه ته ښا تخپل هغه مصنوعي خدای نه بوت نه شرمېږي زه الله نه شرمېږم هغه یو تخطیر څو ویل ته کله مولید چې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه مساء سبیلا دغه شند یو آیات تخکاره شو چا وی چې کومنه جبرئیل علیه السلام راغی او دې تندله یو ټک ورک گمراه کوي دا ویلو کنه ویلې هم دقه مسره ده کذالک دقه سی مکلک مضبوط مک څه د پاره می مضبوط ک لنصفان سوال د پاچ واړو دین ګناه کبیره هم والفاش ګناه صغیره هم یا سو ګناه صغیره والفاش ګناه کبیره سو نه چندنو زنا ده والفاش هغه نمکرامی ده دواړو الله په غوړه واړو یعنی دوړو نه نو ساته د خپل بادار نمکرامین هم ما بچک او زما د ناشکرین مې هم بچک اسو خیانت د خپل مالک سره والفحشاء گنا ارتکاب د فاحشه انه وسبتور دلیل الله ذکر کوي یقینا انه یوسف علیه السلام زما د هغه بندګانو نو چې الله پاک په خپل قدرت سره خلاص کړو الرحمن الرحیم واستبق البعض وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا يسجن عذاب اليم دا ولی دومره مجبوروا چې یوسف علی السلام منډه وای او دی هم پسې منډه وای پوه نه شي نو دلته اقبال بابا یو شعر ویل دی جفا چو جو عشق می ہوتی ہے وہ جفا نہیں وہ نہیں ہے چې کوم رشي کې جفا یا غڅ نه وي جفا نه وي نو او ستم نه هو تو محبت می کچھ وې مزه نه هي وې چې کله ستم نه دا شان د زیاتې نه وي هغه محبت کې وې څه خوندم نه نو دا محبت دی خو څه محبت دی دا سم محبت دې زلیخا سره چې کوم زری زری کيو ایسوبا سم تر دې په شاته منډي وړي واسطه بخل بابا وقدت قميصه من دبر رشاد طرف نه قميص ونی وداسي او چیرې کړ والفیا سیدا لدل باب دروازه چې کلو شو بار چې ګوري خاوند سردار زره بهر دی او شوی بهر دی سید ویل شي مشر ته بادار ته مراد نه غخاون دی دی خزي الباب زوجها نه دی ویلې بلکې څه ویلې سیدا سیدا دغه سرپرست دغه څه مشر سرپرست مطلب چې نه دی خبره ته ده چې کنه نو سرپرستیان کولو خو خاونم قالت ما جزاء من اراد باهلک آیا به جیل ته ولېګو وژنو ګوره نه ښه دا هم ګوره چې کوم دینو دا تصور چې تاونه کې بیګم صاحب د تو د خو نه سره د د وجلو امر خو نشته خو صرف جیل ته بولیګو الا یسنا او عذاب الیما په دغه وخت کې دا ذمہواری وا دا فرض وو په یوسف علی السلام باندې چې د خپل ځان صفای کړي وي ولی اتقو مواجهتهم د تهمت زینه بزان ساتي کنه به ساتي نو تر هغه وخت پورې څه نه ویل تر څو پورې چې مخکې زلیخا په هغه باندې داغونه لګاو نو چې کله زلیخا په یوسف اسلام باندې داغ لګاو یوسف علی السلام د ځان صفای کوي قالا هي را ودتنی هي را ودتنی او دې خزي زمانه مطالبه کړې د زما د نفس و شهید شاهد من اهلها وسبا عدالت تزو وسبا چته عدالت تبزونو عدالتي فیصله پوری به موږ انتظار کوو چې څه چلی کیږي چې ایا چې کوم دینو جیدات ټول ضبط کیږي او که ملک نشړي نو بیا زما او د زلیخا په عدالت یو چلیږي بنو و شهیدا د ایگزیکټیو او د نواز شریف سره خو خیر و شهیده شاهدون گواهی گواهی هم څوک دی سرکاري گواه دلته وای کنه وای او بیا بل څه ته وای هغه ته څه شو ته سلطانی گواه سلطانی گواه څو پیش کیږي په یوسف علیه السلام باندې او دا غیر برات او صفای د پاره و شهیدا گواهی کړی او گواهی کوونکی من الیا د خزې د طرف نه ډیر خيار سره او دا چې کوم دینو د دې خزې د ترزه وو د چا تر زوی دی د زلیخا د تر زوی بیا بیرته دا مشاور دی او د وزیر صاحب مشاور هم دی بیرته د چا د عزیز مصر د رئیس الوزرا څه دی دا مشاور هم دی من اهلها اول ان کان قمیصه کچر توی قمیص د یوسف علی السلام چرګړې شوې د مخې طرفنا فصدقت داخذ رښتیا وی او هو من الکاذبین او دا څه دروغ وای دغه دروغ وای وین کان قمیصو کې چې توی قمیص دی خود دا چرشوی من دوبرن د شاد طرف نه فکذبت زلیخا دروغ وای او هو من الصادقین یوسف علیہ السلام بیا رښتیا وایونکو نه دی اوس دا گواہی کوم چې څو ماشوم څو وای چې کومنو غټ سړی وو خدا سیاق او سبب نه داسې معلومیږي چې دا غټ سړی دی ماشوم نه دی ولی که ماشوم وې نو تش داغي خبره بس وکنه چې زلیخا دروغ وای کنه زلیخا زوی دروغ وای صبح سم پاک دی دا دومره خبره بس وا دلته چې دا کم دلایل قائم کړی دي کنه دا د مشرانو د خيار خلکو دی نه د ماشومانو اگر که په دې ځکه بعض خلکو دا ویل دي چې دا کشر وو ماشوم دی شیخ القرآن مولانا غلام الله خان سے وای علیه الرحمت چې کوم حدیث د بخاری کې جرازی د درې کسانو د ماشومتوب خبري هغه کې د دې زلیخا د یاد یوسف علیه السلام د ماشوم ذکر پکې نشته خو معلومه دا شو چې دا لوی سړی دی غټ سړی دی حسن بصری دارنګه اکرما قتاده مجاهد وای لم یکن سبیان ولکن کان رجل حکیم